کمونستان وو اوس هغه ته اشتراکیات و سوشلزم یی. دی دواړو کی دا فرق وو سوشلستان کوم وو اشتراکیان روس والا کمونستان ا د دی قایل وو څه بس انسان د هیڅ شی مالک نه جوړیږی کنه او څه څه شی دی هغه بیت المال ته جمع کیږی که څوک هر څوره ګاټه کوی بس هغه ورته خوراک خوراک څښاک د کور و د جامو بندوبست کوي او دی که یو انجنیر و یو پړسیب برابر وي او یو ډاکټر و یو کمپوډر به برابر وي کنه او دغه خلکو مو د سرمایدران کومو سرمایدری نظام کایل د کپیټلیزم کایل نو دوی د ملکیت کایل او دا د خپل خپل منځي جګړه ده کنه د سره مو کار نه لرو نو مو یو طرف کیږو نه بل طرف کیږو موږ خپل طرف ته کوو خال که خو ډېره احساس کم تر مو یا یو طرف ودرېږو یا بل طرف ودرېږو یا د یوې طریقې د کوشش وکړو چې څه نه څه د اسلامي په پیوندونه ورکې ولګو یا بلې طریقې باندې کوشش وکړو اسلامي پیوندونه ورکې ولګو لکه جمهوریت کې اسلامي پیوندونه لګېږي که نه موږ خپل نظام لرو خپل مذهب لرو خپل دین لرو او دغه خپل نوم لرو هغه ته نور نومونو ته ضرورت نشته نوي نومونو ته خپل نوم لرو وغه کامل مکملن دی شخصي ژوند د پره کامل دی مکمل دی معاشرتي ژوند د پره معاشي ژوند د پره سیاسي ژوند د پره هر ژوند د پره پورا دی دنیا د پرم پورا د اخرت د پرم پورا مو چاته محتاج نه یو یوه خبره کې مو چاته محتاج نه که نور زړو مذهبونو والا یعنی د کفري مذهبونو والا سیکولریزم یا دغه معاشي نظام خپل کړی وي نو هغه مذهبونه خو هڅې باطل وو هڅې کفر وو دویم دا چې هغه مذهبونه ناقص هم وو که نه یو طرف باطل وو او بل طرف ناقص وو نو هغه محتاج وو سیکولرزم ته که د سیکولرزم په ځای د اسلام غلبه راغلی وای دې وخت کې نو هغه کیدای شي اسلام قبول کړی وای دي خلکو لکه څرنګه اوس سیکولرزم قبول کړی هغوی بله خبره دی خو موږ ته محتاج نه یو که مسلمانانو خو قصداً او په زوره د زړو کفري مذهبونو ولاو سره ځنونه سم کړي نور خو محتاج وته نه دي البته دا سیکولر معیشت کوم دی دي کې درې قسمه خرابیان دي اوله خرابي دا ده ورکه چې دي کې د تحلیل او د تحریم حق د د انسانانو خواهشاتو د هغوی مفادو ته دنیوی مفادو ته ورکړی شوی دی. دی کې د الله د غیبیاتو و د اخیرت هیڅ قسم لحاظ نه دی ساتل شوی. دا بنیادی خرابی دی ښه اصل کې څه کومې درې خرابیانې دی دا دغې بنیادی خرابی نه وتلی دی دا اوله خرابی نه دی بلکې دی بنیادی خرابی نه هغه نورې خرابیانې وتلی دی هغه خرابیانو کې بیا اوله خرابی دا دی چې کوم شونه اسلام حرام کړی دی بلکې اسلام نه علاوه نور مذهبونو حرام کړی دی هغه شونه یا دغه تجارت هغو به نه پیسې ګټل دوی جایز کړي مثال په طور د شرابو تجارت د خنزیرانو تجارت همدارنګه سود کول داسې نور ډېرې خرابیانې دي دا دا مثال دی نو هغه بنیادي هغه په کومې طریقې څخه هغه وکړي هغه حرام دی کنه طریقه ورته هر څوره خسته خپل کې په غشونه حرام دي دغه تجارت حرام دی نو یو خرابي او دا خرابي کوم ځای نه راوتلی دی دې ځای نه راوتلی دی څه د تحلیل او د تحریم حق د انسانانو ته ورکړی شوی دی د انسانانو خواهشاتو او د هغو مفادو ته ورکړی شوی دی پابندي ورکې صرف دومره دی د مفادو او خواهشاتو کې لږ فرق دی اصل لغوي معنی کې به ډېر فرق نه وي په مطلب کې فرق دی مفادو نه اصل کې اجتماعي مفاد مراد دی او خواهشاتو نه انفرادي خواهشات مراد مطلب دا انفرادي خواهشاتو مطابق څه ته کوم څه شي باندې تجارت کوای شي کوای. کوم شي باندې ګټه کوای شي کوای د سیکولر مذهب مطابق. بس پابندي به هغه ځای کې ورباندې لګیږي چې کوم ځای کې اجتماعي مفادو ته نقصان وي. اجتماعي مفادو ته نقصان وي. اجتماعي فایدې ته نقصان وي. هغه ځای کې پابندي وي نور هیڅ قسم پابندي نشته. نو چې کله دا کوم تجارتونه او کومې ګټې دوی جایزې کړې دي چې هغه دي حرامې لکه مثال ماته بیان کړ نو هغه یې په اندي واجې جایزې کړې دي کنه. د هغو د تحلیل او تحریم حق انسان ته ورکړی دی او بیا د انسانانو مفادو او خواهشاتو ته ورکړی دی او د کوم شي نه مو ته ذکر کړو د دوی تجارت او دوی باندې پیسې ګټل دا د انسانانو خواهش هم مطابق دی د هغو هغو د خپل مفاد هم ګڼي اکثر نو دې واجب باندې دوی هغه حرام شونه حلال کړي دي ښه عملا حلال کړي دي خو هغه عقیدې نه دغه عمل راوتلی دی اصل کې دویمه دا چې شای حلال وي که کوم شي باندې تجارت کوي هغه شای حلال وي او که حرام وي خو د هغه طریقه حرامه ده دا دویمه خرابي ده طریقه حرامه ده طریقه مثال په تور باندې د مجهول شي خرڅول او دغه خستل د ناروا دي کنه اسلام کې ناروا دي دا یعنی شی ماته معلوم نه دی چې څنګه روزه اخلم کنه نو دا نه جایز دی د یو ناجایزه طریقه ده که د حلال شی داسې ته وخستل که حرام دی وخستل که کتابونه د وخستلو که نه مثلا ګبین د وخستلو جوار غنم د وخستلو که څه د وخستلو نو دا شی ناجایز ده طریقه غلطه ده او دا طریقه دوی کې جایزه ده دوی سیکولر مذهب کې جایزه ده ولا جایزه کړه ځکه چې د انسانانو خواهشاتو مطابق ته او د دوی په نسبت د دوی د اجتماعي مفادو مطابق ته نو دا دویمه خرابي دی ورکی ښه همدارنګه دریمه خرابي دا دوی خرابیونه اصل دي چې دې ته موږ اصل نظر وکړو دې باندې ځان پوه کړو د دې مقابله کې کوم اسلامي احکام دي هغه باندې ځان پوه او ورسته طرف ته اشاره کوو دریمه خرابي ورکې دا دی چې دنیوي لحاظ سره دا نظام برابر نظام نه دنیوي نقصان نقصانونه ورکشته دنیوي نقصان نه ورکې شته ښه خو موږ د دې هغه اصل خرابې ته او هغه اصل خرابې نه چې کومې دوې خرابې نه راوتلې دي هغه به نه د مون ازار وي نه دغه آخري خرابې ته ځکه چې آخري خرابې کې دا دی چې د کې دنیوي نقصان دی دی معیشت کې د کپټالیزم کې سرمایدارانه نظام معیشت کې دنیوي کوم نقصانونه دي یو خو هغه کې ډېره زیاته مبالغه کول ډېر مبالغه سره ذکر کول مو ته دا نقصان راکوي چې د مو مشابهات سوشلیستانو او اشتراکیانو سره راځي اشتراکیانو سوشلیستان کوم دي ا د دې د سیکولرانو ولا د معیشت کوم ده د کپټالیزم د دې ډېر زیات تردید کوي او د دې تردید کې ډېر غټ غټ کتابونه لیکل دي او هغه د هغه په آخرت باندې خو دواړه ایمان نه لري نو هغه د دې دنیوي نقصانونه بیانوي چې د دنیوي نقصانونه دي کې دادي لکه څنګه دوی د اشتراکیاتو د سوشلیزم دنیوي نقصان نه بیانوي نو اخروي نقصان نه خو نه بیانوي کنه دواړو په آخرت ایمان نه لري نو یو خو هغه خلک ورته کفین دي څه حد پرې دویم دا دی چې هغو سره د مو مشابهت رسي چې موږ ډېره زیاته مبالغه ورکې کوو د دې تردید کوي او د دې وضاحت کې چې هره خلکو د کې دنیوي نقصان دی دویمه نقصان دی کې دا دی غاټه چې کله مو د دې معیشت دنیوي نقصانونه بیانوو دنیوي نقصانونه مو زیات نه زیات څرنګه بیانوو خو عقل سره به بینو کنه دنیوي نقصان څه کله ته چاته خای یا به مشاهده سره ورخای یا به عقل سره ورخای مشاهده خو ته د یعنی خلکو ته پستر ګو ته ال ورخای شي ځکه کله ته یو نظام قائم کې یو اسلامي معاشي نظام قائم کې وای چلاوي څوک ولا هغه د پر برداشت وکي اډر غټ برداشت غوړي چې هغه په خو دريږي اب ډېر ولنګ ولګ تند ځم باندې تیراوي نو هغه معاشي نظام کله قائم شي نو به خلکو ته ورخایش زدار بیا هغه کې څوک خرابي نه شروع کړي که دنیوي لحاظ سره ته د هغه فایدې بیانوې نو بیا د هغه تردید څوک نه شي کولی ځکه چې کوم شی خال په سترګو وګوري که لږ عقل چا کې وي نو د هغه تردید به هم بیا داسې شي سره هغه قبلوي چې کله د هغه مقابله کې شیان ته په سترګو ورته وښیي یو طرف ته مثلا اسلامي نظام دی لکه کې قائم شي او څو لاس کوله شل کوله و چلیږي ګوره د چلیدلو شي قاعده ور سره ځکه موږ لګو چې نظام چلیدل نه وي داغه په خو بعد ور پر سړی نه پیږي لا شل کله دا و چلیږي هغه نه بعد بیا امریکا کې یو نظام چلیږي او د اسلامي معاشي نظام چلیږي نو بیا داسې هر څوره هوښیار سړی داسې هغه هوښیارو خلکو کې داسې څوک بیا نشته چې هغه د مو نظام باندې بل نظام ته ترجیح ورکړی شي خو عقل خو داسې شی دی چې هغه د هر چا د عقل خپله تیزي دی نو چې نظام خو اوس فی الحال چلولی مو کم از کم نه دی نو مشاهده خو موږ د چا کوی نه شو ورته یعنی چاته خو ورخه نه شو چیرې دا وګوره د مودا نظام د معاشي ځکه مو قائم نه کړه اوس پر خپل معاشي نظام مو پورا طریقې سره قائم نه کړه خلکو ته وروخه یو څرنګي کافرن دین ډېر سخت یریږي چې د مو پورا اسلامي نظام به اسلامي نظام کې د مو معاشي نظام څوک ونه ګوري کوي قتل د کافرن کې دی شي دغه نظام را خپل کړي کوم مسلمانۍ کې هغه مسلمان شي چې نه مسلمانۍ کې هغه موږ جزیه منو خو دا نظام خپلو دنیوي ګټه یې ورکړي او کافر دا نه غواړي چې هغه پنځه ورځې د پرنګ قایم شي اسلامي نظام ډاریږي ورنه هغه خوشتانه دی اوس ازیات نه زیات په مخ خپل عقل سره دا شی ثابتوو چې ګوره د مو اسلامي نظام کې د فائدې دي د کافرو دغه کپټالیزم کې دغه سیکولر معیشت کې د کې دا نقصانونه دي خو بل سړی مون زیات عقل کې لک تیز ممکن دی چې هغه مونږ عقل کې لږ تیز وي لږ زیات کوشش ور باندې وکړي بل دا غو دی موضوع باندې لیکون کې ډیر دي یو یو خبره باندې خو صحیح تحقیق وکي بل بل باندې مکمل او تفاریغ دي نظام قائم دی 200 کال وشو ځان نظام قائم دی کنه خو فارغ ورته په زرونو خال نوستي ته زیات نه زیات وا کسان ورته وباسي دي خبرته نو لکه څنګه عقل سره ته دا خبره ثابته کې هر څو راکلي دلایلو سره دا خبره ثابته کې چې د دوی کوم دغه سیکولر معیشت دی دا د دنیا دنیوي فایدو دنیوي مفادو له سره دا بیکاره نظام دی دنیوي نقصانونه ورکېشته صحیح دی که هر څو راته دا خبره ثابته کې نو یو خو دا مسلمانانو کې دا سوچ جوړي دا فکر جوړي چیرې دا نقص... دنیوي نقصان ورکې دی که دا دنیوي نقصان ورکې نه وي نو بیا دا ښه نظام دی نو اخرت نه نظر کټ کیږي کنه پر کیږي یا هغه نظام ته بعد خالص په دی وجه یې چې دنیوي نقصان ورکړي نو دا د څه خاص معیار نه دی کله کله ته پټای کړل وی او باران وشین باران خو الله طرف نه شوی وی کنه هغه الله طرف نه باران تان ته بعد یې چیرې خو نه شول چې اوس باران وش ځکه چې په ظاهر ته توغه کې نقصان وی کنه یا کم از کم کدا خبره ته کفر نه ګنا نه یریږي نه کاوین خو ډېر د باندې بعد ولګي یا باران کنه یو نیم وخت خخته جوړې کړي تاسو څه ورته خخته وته خخته مو ته خخته پرې کولې خخته پرې کړي وي نو دی وخت کې باران وشي سړی باندې هغه باران ډېر سخت باد لګي کنه نو دا خو دنیوي نقصان دی دنیا سره ته خپل مسلمانان ور وتړلو کنه نو بیا به د هغو یو معیار ذهن کې جوړ شي کوم شاید چې دنیا دنیا د پر ورته نقصان وي هغه ته باد یې کوم شاید دنیا د پر نقصان نه وي هغه ته بخې نو بس دا معیار چې کله د مسلمانانو ذهن کې جوړ کړي نو بس کا بس هغه ته خپل کافر کړل دغه اندغه کفر نه کافی دی څه د معیار ذهن کې جوړ شي کنه په خپل دغه سیکولر کړه کنه سیکولر خو یې اندی سړی ته هغه هر شي معیار دنیوي مفاد وي دنیوي خواهشات نو یو خو دغه غټ نقصان دی دویم نقصان دا دی څه که چېرې یو بل هوښیار سړی ورته راوځي لکه اوس مو ته تفصیل بیان کړ یا نور څه هوښیار خلک ورته راوځي او د کوم تا عقلي اعتراضونه کړي دي په دې نظام هغه د هغو ټولو جوابونه درته وکړي خو عقل دی که نه تا عقل نه د هغه عقل تیز دی یا تا یو دوه کسان هغه ته وښلي دي هغه دوه زره کسان ورباندې کار کوي غټې غټې ادارې ورباندې کار کوي څه د هغه په پوسټ باندې غټ غټ حکومتونه دي غټ غټ دولتونه ریاستونه دي هغه ته جواب کېدای شي وکړای شي بل دا که د دې جواب هر څوره ګډ وډ شي هغه خوروی شي هغه غټه میډیا لري د تا جواب خالص خلکو ته ونه رسیږي بس دا خبره خلکو ته پر کافي ده نو ولې بیا دته شی معیار جوړوي نو نن به کوم مسلمانان ته قایل کړي په دې چې دا د دوی دغه نظام په عقلي دلایلو د دنیا د پر نقصان دي هغه قایل کړي د دنیا د پر فائدہ مند نو نن نن کدا مسلمان د تملګری شي سبب انده مسلمان د مغو ملګری نو دې باندې ډېر زیات زور لګول نه دی په کار بل تجربه دا خبره ثابته کړې تجربه چې کوم علما او کوم وخیارو خلکو تعلیم یافته خلکو د دوی د نظام تردید په دنیوي دلایلو کړی دی په عقلي دلایلو یې کړی دی دنیوي مفاد یې معیار ګرځولی دی هغه آخر کې په خپله سیکولر شوي دي آخر کې هغه په خپله د دوی نظام نه متاثر شوی دی که جمهوریت وي که وطنیت وي که معیشت وي هغه نه متاثر شوی د دې غټ مثال کوم غټ مثالونه دي هغه اخوانیان دي اخوانیان دي جماعت اسلامي ولا دي چې نور کوم تعلیم یافته تعلیم یافته خلک دي نو هغه به خپل دینه متاثر کیږي ځکه چې د کافرو تردید کې خپل عقلي دلایل بیانوي او د دنیوي مفاد ولا دلایل بیانوي دا غو دلایل هم ووري نو ورو ورو ورنه متاثر کیږي غیر شعوري تور باندې ورنه متاثر کیږي و یو یو تنازل ورته کوي اخر بس د مغو ولا شي د وجه نه دي کې څه ډېره فائدہ نشته ده ها مو ته په کار ده څه د تردید کې ډېره مبالغه نه کوو اصل تردید مو په دې کوو چې یاره دا د کې د تحلیل او تحریم حق انسانانو ته ورکړی شوی دی د کې د تحلیل او تحریم حق د انسانانو خواهشاتو او دغه مفادو ته ورکړی شوی دی د کې د معیشت کې څه شونو تجارت جایز دی چې هغه شونه په کومې طریقې د هغو شونو تجارت وکړي حرام دی او د معیشت کې ځنه طریقې داسې دي چې هغه طریقې حرام دي اگر که د حلال شي تجارت په هغه والې ونه کړي بیا هغه طریقې حرام دي نو په دې وجه موږ د دې تردید وکړو او چې کوم دنیوي نقصانونه ورکړي دي ضمنا ضمنا حاشیه کې لا غوندې هغه طرف ته اشاره کوو چې دا دنیوي نقصانونه ورکشته لکه الله عز وجل د کافرو نظام دی هغه طرف ته چې لغو نه اشاره غوندې کوي چې د دنیوي نقصان کله کله بیانوي خو دنیوي نقصان به اصل معیار نه جوړوي ځکه چې موږ د دنیا په واجه دنیوي مفادو په واجه موږ ته اشتراکیان خو نه یو کنه موږ کپیټالیزم او سرمایدارانه نظام معیشت تردید په عقلي او دنیوي مفادو معیار باندې کوو نو موږ د اخرت والا خلک یو کنه موږ دی واجنه مو هغه شعر رد کوو چې هغه د اخرت خلاف مو ته اخرت کې نقصان وي او هغه شی رد کوو چې هغه الله نه غواړي الله حرام کړي که نه نو دا معیار موږ ته پکار دی ښه نو دا خو د سیکولر مذهب دریم رکن و واخر دعوانا الحمدلله